نو دا هغه وضاحت او تفسیر ذکر کړي نصفه یعنی نیمه صد د شپې او درې ځایونه آرام کوا او انقص یا کم کم من هود دین قلیلا لهنته یا کم کد دین من سلهنته او زد علیه یا زیاد کپد وزانی ورتل القرآن ترتیلا دعا غواړه د الله نه په اسماء الحسنا سره وتبتل الیه تبتیلا خالص کدی الله له عبادت تبتیلا په خالص کول سره رب المشرق والمغرب دا الله تعالی کې د مشرق او د مغرب دی لا اله الا هو نشته د عبادت لایق او مستحق سوا دی الله نه یا بیان کون کې دا پیغمبر تاسو له دین او د توحید کما رسلنا الی فرعون رسولا لکه څنګه چې را لېږلې موږ فرعون ته رسولا پیغمبر فاسوا فرعون الرسولا نافرمانی کړو فرعون د پیغمبر د الله نه وطائفة من الذين معك او یو ډله دا کسانو نه چې تا سره دي نو اندر سره ودرېږي صحابه کرامم دغه شان تهجد تا سره کوي والله يقدر الليل والنهار الله انداز لګول شي د شپې او درځي علم الله تقطوا لم تخسوه چې یقینا شان دار چرېم تاسو نشش مې لږ شپې لرا او دا پتا سو ګران شي ځکه وخت کې ګړای مړای خو نه چې مینه سمرا دا سلس سمرا له سلسله سمرا دی پتا علیکم الله تاسو توبه قبول کړی دا د توبې توفیق ورکړی مهرباني کړی پتا سبحانه دا حکم منسوخ کو فقرؤ ما تيسر من القرآن لولای تاسو هغه چې ثاني د قران نه تهجد کوي او څومره چې کول شي نو کوا دوه رکعات کول شي سلور کول شي کم کول شي زیات کول شي یو پار پکې لسته شي دوه لسته شي فقرئوا ما تيسر من القران لولای چې ثاني تاسو ته قران نه عالم الله تتوان سيكون منكم چې کینن شان داوي واعظم اجرا او ډېر په اجر او په ثواب کې واستغفر الله د الله نه بخنه غواړي ان الله بشک الله غفور رحیم ور واستغفر الله امر دا زیاتون سره مستحب سره سوی واستغفر الله واستغفر الله سره وای بخنه غواړي د الله نه ان الله غفور الرحیم بیشک الله دې بخون کې مهربان